بسم الله الرحمن الرحيم باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة دا کتاب الحج شروع دی او په کتاب الحج کې دا 15 باب دی او حدیث نمبر پندرا سو تینتیس خ امام بخاری د حج احکام او مسائل اغم ذکر کوي ورسره ورسره د نبی علیہ الصلات والسلام سیرتم ذکر کوي چې نبی علیہ الصلات والسلام د د مدینې نه په کومه لار باندې تلې دې حج د پاره او په کومه لار باندې واپس راغلې دي او د نبی له صلوات و سلام چې کله به د مدینې نه وته او داسې د مکی طرف ته بته نو د پیغمبر سیرت سو داغي طریقه سوا نبی له صلوات و سلام بته په طریق الشجره باندې د بعضی لارو د هغې هغه نومونه د بعضی څیزونو د وجې نه مشهور شي دلته د ذوالحلیفه د دې سره یو غټه ونه وه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله مکی ته ته نو په دغه د ونې په لاره به ته، طریق الشجره، باندې واپس چې به راته، ګڼې لارې وې، واپس چې به راته نو نبي علیه الصلوة والسلام به په طریق المعرس باندې راته. خه اسم چې منګه د پیغمبر سنت ګورو نو اختر کی د کور نه په یو لاره باندې تلل عیدګاه ته واپسې کې په بل لاره باندې راتلل دا د الله د پیغمبر هغه سنت طریقه ده نو دارنګي مکی ته پتلو کې هم یو لاره باندې تګ او په بل لاره باندې واپسی معرس دا اصل کې غزید دمی ته وی معرس یعنی هغه ځای چې پای کې قافلی هغه ساریږي او هغه دمه کوي او په هغه ځای کې پړاو وچي نو نبی له صلوات و سلام با اگر چې مدینه ته رانږدې شو خو د شپې به اوس که د ورځې به د ورځې په کوم وخت کې او مدینه ته برا رسیدې شي د ورځې پرانا کې نو د ورځې پرانا کې براته خو چې کله به داسې وخت کې معرس تر ورسید چې په چونکه لارې خو لکه دی ته معلومي وي چې اوس منګه دلته یو نو دومره وخت کې به منګه فلان کیزه ته ورسیګو نو چې معرس ته برا رسیدو بس تیاره به لګېدلې وه، نو اګر چې مدینې ته به بیا صرف پنځه شپږ میله مزل و، خو نبي علیه السلام به په معرس کې شپه به تېره کړه او بیا به د سهار په رڼا کې به به مدینې ته روان شه او د رڼا کې به مدینې ته رادن نه شه نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام غ سیرت ته او دا د غي غ سنت طریقه ده به په دې ځای کې د میقاتم دی عقیق نو دلته چې دا کوم دا خوړ راغلی دی او د دې غرونو منځ کې چې دا کومه وادي ده نو په دې بل روایت کې براشي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې مال جبريل راغې په خوب کې او ماته ویلې چې ته په هغه مبارکه کند کې او دا د عقیق هغه امام بخاری په دې باب کې دا غي نومم ذکر کړی دی چې دې ته عقیق وی وادي عقیق نو دا غ مبارکه کنده ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل ویلی چې په دې مبارکه کنده کې منځو کا نو دا د پیغمبر هغه سیرت هغه هم ذکر کړي ذوالحلیفه بعضی هم دی ټول دغه ته د څومره علاقه د هم دی ته وادي عقیق وي او په دې ځای کې دغه چې کوم جمعات ته دغه ته بعضی خلک کوم ځای نه چې احرام تړي څوک ته مسجد میقات وي څوک ته مسجد ذوالحلیفه وي نو دا مختلف دي او بیا په دې کې د سي هغه تعین نشته چې آیا هم دغه جمعات دا اوس چې کوم ځای جوړ دی په دې ځای کې د مسجد الشجره چې هم دغه جمعات مسجد الشجره دی ځکه چې اوس هغه نخې نخانی هغه تقریبا ټوله ختمي شوې دي او دیتا ننم کته وګوري نو دې ته خلک ابيار عالی وي د ذوالحلیفه د مقام ته یا ابيار عالی یا آبار عالی بئر کوی ته وي خو دا چې کوم د جاهلانو اصطلاح ده د جهالو نو دا دغه اصطلاح ده کم چې اهل علم دي نو هغه دیتا لکه ذوالحلیفه مقام وی وادی عقیق وی او دارنګ کم نمونه چې د احادیثو نه معلوم دي دیو ته هغه نمونه استعمالي علامه ابن تیمیه مجموع الفتاوه کې پشپګشتم جلد صفه نمبر 99 کې هغه وی وی په ذوالحلیفه کې وفيها بئر په دې کې یو کوې دی چې تسمیها جهال العامتی چې جاهلان چې کوم عام جاهلان دي نو هغه دې ته نو مخلی بئر علی بیر علی او داغي دا خیال دی په دې کې باز خلکو قصه جوړه کړې ده چې په دې کې علی رضی الله تعالی عنہ د جناتو سره جنگ کړو نو وی ویلی چې داسي یو د کوسلا خلکو دا کړی د مشوره کړی دا او علی رضی الله تعالی عنہ جنات اغي دا طاقت لري چې د علی رضی الله تعالی عنہ سره جنگو کی او د دې کوي د دې په فضیلت کې نه صحیح روایت شته او نه سمنګړت روایت شته او هغه بیا پوره په دې باندې رد کړی دی چې بعضې خلکو کومې قصې د دې کوي حوالې سره جوړې کړي دي نو دا ټولې بې سنده خبرې دي باب خروج النبي صلی الله علیه وسلم علی طریق الشجره وتل د نبی علیہ الصلات والسلام د مدینې نه مکی طرف ته په لار د شجره باندې په طريق الشجره باندې حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا انس انس بن عياز عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نبی علیہ الصلات والسلام به وته د مدینې نه مکی طرف ته من طریق شجرتی په لاره د ونې باندې، په طريق الشجره باندې، ويدخل او رادننه کېده به مدينې ته من طريق المعرس په هغه طريق المعرس باندې. مخکې دا لفظ تیر شوی و تعریس تعریس یعنی هغه ځای چې په کوم ځای کې د شپې دمه کوي نو په طریق المعرس باندې برادن نکیده چې الته به په واپسې کی قافلو به پړاو کو نبی علیہ السلام به پړاو کو وان رسول الله صلی الله علیه وسلم او بشک د الله پیغمبر کان اذا خرج الی مکه کله به چې پیغمبر مکی طرف ته وته نو صلی فی مسجد الشجره نو مونږ به کوو په هغه مسجد الشجره کې د ونی سره بس یو زیو د جمعات پای کې به مونږ کوو و اذا رجع او کله چې به واپسی کوله مدینه ته نو صلی بذل حلیفه نو بیا به مونږ کوو په ذل حلیفه کې به بطن الوادی د دې کند په منځ کې دا پوره کند ده او لاندې پکې دا خوړ دی او پای کې دی اوبو د ځان سره دا واړه واړه کانی دای راوړي دي نو منځ به کود په ذوالحلیفه کې د دې کند په منځ کې وباتا او شپه به تیروله تر سره د دینه چې مدینی ته بنزدی او 15 میله فاصله بو یعنی ټول ټال به داسې ګینټه نیمه مزل بو خو شپه به تیروله په دغه وادی کې حتی یصبح تر دې چې سحر به ک ځکه دا وادی د دې غ فضیلت ته په دې بل باب کې راځي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عقیق دا هغه کند مبارک ده حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر چې ما د الله د پیغمبر نه په وادي عقیق کې واوریدل چې هغه فرمایل خاتان الليله چې بیګا شپه مالا راغلی او آتن یو راتلون کې مراتن جبريل دی مر ربي زما د رب د طرف نه فقال وی ویلی هغه فرښتې ماته په خوب کې ویلی چې صلی فی هذا الوادی المبارک چې منځو کا په دې مبارکه کند کې په دې مبارکه وادی کې منځو کا وقل عمره فی حجه او اوایا عمره فی حجه نو یا خدا خبر دی د مبتدا محذوفی یعنی هذه عمره دا عمره دا فی حجه په حج کی یعنی مطلب دا عمره سره د حج نه او یا دا منصوب دی او فعل محذوف دی یعنی جعلتها عمره ما وګرځاو دی لره عمره فی حجه په حج کی یعنی مطلب دا د نبی علی السلام حج هغه حج د قرانو حج قرانو چې په یو احرام کې پیغمبر عمرم کړی دا او په دغه یو احرام کې پیغمبر حجم کړی دی خو لیکن خا یو خود د وادی عقیق په نوم باندې په په عربو کې په سعودي عرب کې غني وادي دي خو چې د ټولو نکما دا مشهور وادي ده نو هغه دغه د مدینی والا وادي عقیق ده او عقیق اصل کې عقیق اصل کې دام دغه توي چی د سیلاب په یو ځای باندې لکه هغه تیر شوی یو هغه هغه خړل هغه دا کړی دا پلن کړی خړې پلن کړی او پای کی خو وسعت راوستي حقیق دی ته وی نو دا یو لوی خړ دی او یو لوی کنده ده چې پای کی لکه وخت ناوخته دغسې سیلاب راځي یا پخوا به سیلاب پکې راته کېدای شي اوس به هم پکې راځي او دې دا خوړ دا پلن کړی دی نو عقیق په دغه معنا باندې چې دا یو یو پلن خوړ دی او یو پلن لاره ده وقل عمره فی حجه خ اوایا چې ما وګرځو دی لره عمره فی حجه سره د حج نه او یا دا عمره دا فی حجه په حج کې مطلب دا چې عمره سره د حج نه خو په دې باندې دغه یو اشکال دا راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لکه دا خبره دای د د د مکینا په واپسې کې کړې ده چې کله نبی علیه السلام مدینه ته واپس راغلی دی نو بیا په غزه کې لکه دا خبره دا څنګه ده نو د دې وجې نه په دې کې لکه هغه وضاحت او تفصیل بیا په دې روایت کې نشته سره دې نه چې بخاری کې دا روایت دو درې ځای برازي او په غټولو ځایونو کې لکه دغه یو اشکال داشته دی زیات نه زیات د دینه دغه معلومیږي چې د نبی له صلوات و سلام غ حج دغه قرانو او د دې روایت نه صرف دغه معلومیږي حدثنا محمد بن ابي بکر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اريا بېشکه دی پېغمبر ته وښودلې شو په خوب کې وهو معرس بذی الحلیفه ببطن الوادی او نبی علیه الصلاة والسلام د پړاو کړیو د شپې د د دمې د پاره پړاو کړیو د شپې بذل حلیفه په ذل حلیفه کې به بطن الوادی د دې کندې په منس کې په خېټه کې یعنی د دې تر د دې په منس کې حقیل له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په خوب کې ویلې شو چې انک ببطحاء ببطحاء مبارکتن چې پیغمبره ته په هغه مبارک خړ کې بطحاء موږ مخ کې ویلیو چې دا خړ د ځان سره دا نری نری کانی دا راوړي نو دغه ته بطحاء وي او عقیق ما ویلې چې د اوبه کله یو خړ هغه پلن کې نو دې ته عقیق وي خ انک ببطحاء مبارکه بشک اے پیغمبر ته دا په کوم ځای کې چې تا پړاو اچولې دی نو دا غا خړ مبارک دی خ موسی ابن عقبه هغه وی ځکه دا د سالم شاګرد دی د عبد الله ابن عمر د زوی موسی ابن عقبه وی وقد اناخ بنا سالم اوښه په همغه ځای د ناسته کې کېنوله چې په کوم ځای کې به عبدالله ابن عمر خپله اوښه کېنوله، ځکه هغه به هر هغه عمل کاوه چې نبي عليه الصلوة والسلام به کړی و، په کوم ځای کې پېغمبر اوښه کېنولې ده، عبدالله ابن عمر به په همغه ځای کې کوشش کاو، هغه اتباع د وجې نه، نو بيا به سالم کوم چې د عبدالله ابن عمر زوی و، نو هغه به هم دغه کار کاوه، د خپل پلار په هغه اتباع کې. یتحرى معرس رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سالم با یتحرا د بقص کو یا عبد الله ابن عمر بقص کو معرس رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی له صلوات و سلام د شپې د پړاو دا غزه چې په کوم ځای کې به پیغمبر شپه تیره کړې وه او وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي اوس دې وضاحت کوي چې دا پیغمبر به دا پړاو کوم ځای کې کوو نو به ویلي چې دا لاندې دی د هغه جمعات نه خ الذي خ هغه جماعت به بطن الوادي چې هغه د دوی کندې په منځ کې دی دا زه دا غینه لګلان دی دی بینه و بین الطريق وسط من ذالک بینه یعنی د دې پړاو اچونکو د خلکو ترمنځه چې کوم ځای کې به د خلکو پړاو وچو وبین الطریق او د لارې ترمنځ وسط من ذالک بالکل د دې په درمیان کې دی دا بازی چې کوم دا محل وقووي نو دا چې سړی ترسو پورې ال تتلې نه نو لکه دا نقشه ذهن کې داسې راځي نه او ننم چونکه څوارلس څوارلس نیم سوه کاله تیر شو نو هغه نښې نښانې د هغې ورکې شوي دي نو دې وجې نه بس هم په دې به سړی اکتفا کوي باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب قدی کې اوس امام بخاری دا وایي ک د احرام په جامه کې یو سړی داسې رنگدار خوشبوئی لګولی نو او احرام یې چولې دی بس کوي نو هغه وی چې کده سره بل احرام نه نو اومدغه احرام دی د درې زله هغه دی ووینځي او داغه خوشبو هغه داغ هغه دی تلری کی خدایات ساته د دې د پاره د مخکې به هم لکه دا د غراشي په دې بل باب کې یو دی چې یو سړی کله احرام چي مثلا غسل کی او د غسل نه بعد د اولګيږي او په خپل بدن باندې د خوشبو لګي او داغي نه بعد به د احرام واچي تلبیه وي نو که دا خوشبو د دنا د احرام د چولو د تلبیه د ویلو نه بعدم د د دنزي ک کنیمه ورزي ک یو ورزي نو هیڅ پروا نه کوي ځکه وجه دا ده چې د د تلبیه د ویلو نه مخ کی په بدن باندې د خوشبوئی دا لګولې ده پای کې مخه خبره دا ده چې انساني د خپل بدن په هغه حصو باندې ولګوي چې کوم سره د احرام دا صادري دا لګيږي نه مثلا یو سړی په سر کې یا داسې په مری وغیره کې په دې ځایونو کې ولګي نو بهتره ده که په نور بدن کې مولګي خیر دی غم باک نشتا خو په جامه کې به نه لګي چې یو ځلی تلبیه ویلا به نه په بدن لګول شي او نه په جامه په جامه باندې خو د تلبیه د ویلو نه مخکیم یو سړی هغه دی نه لګي ځکه کوي لګي نو به په حدیث کې لکه دا باب امام بخاری تړلې دی چې د دې دغه د خوشبو والا چې کومه جامه ده دا د دې درې زله ووینځي او پاک دي کی نو د د تلبیه د ویلو نمخ کی د احرام په پابندیانو کې د راتلو نمخ کی یو سړی که په خپل بدن باندې خوشبو لګی نو کاغه به پس د احرام دا چولو نم داغي غ خوشبو باقی وی که بقا انوی پروا نشتا لیکن د احرام د اچولو نه بعد نی به په بدن استعمالول شي او نی بیا او په دغه باندې خو دغه نه مخکې نشي استعمالولې په جامه باندې باب غسل الخلوق خلوق دا یو خوشبوئی وا باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب وینزل داغه خوشبو ثلاث مرات او دا لګ رنگدار خوشبو وا رنگ بم پکیو ثلاث مرات درې زلا من الثياب د د جامونا جامع بدري زلا اغتینځي قال ابو عاصم اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء ان صفوان ابن يعلى اخبره ان يعلى قال لعمر رضي الله عنه يعلٰی عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ارني النبي صلی الله علیه وسلم حين يوحى اليه ما ته لګ د الله پیغمبر روخایا په هغه وخت کې چې کله د ته وحی کیږي چې په د نبی علی السلام باندې د وحی کیفیت اغز لګو ګورم قال دی وی فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه په دې حال کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په جعرانه کې وو د هنین نه راغلی وو او په دغه ځای کې مال غنیمت اغیم تقسیم ک ومعه نفر من اصحابه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره اصحابونه بازی ملګری هم جاءه رجل چې او دا غزې نه چونکه جعرانه مکی ته نږدې دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بای صحابه او دا غزې نه احرام به وتړو مکی ته برالل عمره به وکړه جاءه رجل چراغ یو تن نوی ویلی اے د الله پیغمبره خ کیف ترا فی رجل دا وی چې یو بندا ډیره خوشبوئی لګولی او سمې پیړولی وهو متمذخ بطیب په داسې حال کې چې د زیاته خوشبوئی هغه لګولی د احرام په دې صادرونو باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د ځان نه به جوابونه نه ورکول بلکې په هر معاملې کې د وਹੀ دغه اتباع کوله ته اشاره وکړه چې راشه ځکه تا ویلو چې ماته د الله پیغمبر چې کله په وه نازلیږي لګ ماته وخایا نو فجاء یعلا نو یعلا راغي وعلى رسول الله صلی الله علیه وسلم ثوب قد اذل به او د نبی له صلوات و سلام په سر باندې ثوب جامه وا یو کپڑا وا چی سوری کړی شوی او په هغی سره یعنی نبی علیه السلام باندې بای صحابو په داسی ځکه میدان دی نور لګیدو نو په نبی علیہ السلام باندې باج صحابه او ای په سورې کړو او وه اسم درنه وه دا پیغمبر په پای کې اسم په سخ جمی کې به مخاله کیدو نو په نبی علیہ السلام باندې ثوبن صادرو قد اضل به، چې سوری کړی شوی دی به په هغې سره، په هغوی باندې، فادخل راسه، نو چونکه بیا څادر داسې وي چې بنده پرې هغه صاحبان کړی وي، نو لاندې د هغې کې لکه نور هم ګیر چاپېره د د کس دوو د ناستې د هغې ځای وي، نو فادخل راسه، نو دم هغه خپل سر د څادر د لاندې کړ، دا غسوري فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم محمر الوجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه مخ تک سور دی زکه د وه بوج ډیر دی وهو یغط او نبی اسخو دا غطیت چې دینو دا دغه ته وی خریدو ته وی د خوب په حالت کې دیزه کې محدثین وی وهو یغط او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غټه غټه ساګانی غستی ځکه وجه دا ده چې بوج ډیر دی څنګه چې مثلا یو سړی په خوب کې دا غټه غټه ساګانی او دارنګ خریږي نو وهو یغتو او نبی علیہ السلام غټه غټه ساګانی اغستی ثم سری عنه او بیا زایل شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا حالت یعنی لک سات بعد وه ختم شو فقالت پوسیو کچ عین الذی سال عن العمره چرته دی غسایل چې تپوسی کړیو د عمرې په باره کې یعنی د عمرې کې هغه د خوشبو باره کې فاتی برجل نو هغه راوسته شه هغه سړی فقال وی ویلی چې اغسل الطیب الذي بک ثلاث مرات اوینځه هغه خوشبو هغه چې ستا په دی صادرو باندې د ثلاث مرات درې ځله ونځ عن کل جبا او د ځان نه د جبا د لری کا څه چوغه و غیره به چولې وا ونزع عنك الجبه او د ځان نه دا جبه دا لری کا وصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجتک او اوک په خپل عمره کی اومغه افعال چې کم تکې په حج کې د دې وجنه عمره ته حج اصغر وای او حج ته حج اکبر وای ابن جریج وای چې ما عطا ابن ابي رواح نه تپوسو کو چې اراد الانقاء حين امره ان يغسل ثلاث مرات خاددین مراد اغا جامه پاکول دي کله چې نبی له سلام هغه ته حکم وکړ چې دا درې ځله ووینځه نو قال نعم عطا او تویا او کنا نور د دې څه مطلب دی هم دغه مطلب دی چې جامه هغه د خوشبونه پاکه کا باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن څنګه چې ما مخکې باب کې ویلي چې یو سړی احرام چي نو په هغه وخت کې یو بنده خوشبوئی هغه استعمالول شي امام بخاری دلته هم دا وی او دلته د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت هم راوړي چې نبی له صلوات و سلام به د احرام دا چولو نمخ کی پیغمبر به په خپل بدن باندې خوشبوئی هغه ولګوله خوشبوئی به ولګوله نو بیا به احرام چې وام چو تلبیه به ام ویلا نو که بیا به د احرام په حالت کې داغه ناغه خوشبوئی تلم پروا نه وا ها د احرام په حالت کې تو خوشبوئی نشي استعمالولې وما يلبس اذا اراد ان يحرم او سبا چي کله چي اراده وکي ان يحرما د احرام دا چولو په احرام کې به د سا چي یعنی کومه جامه به دی اچي سړو د پاره د زنانو د پاره خپل جامې هم دغه احرام دی ويترجلو او دی به سرګ منځي ويدهنو او آیا د تیل لګول شي نو په دې باب کې امام بخاری هم دا ذکر کوي وقال ابن عباس رضی الله عنهما ابن عباس رضی الله عنهما وی چې آیا د احرام په حالت کې محرم آیا دو د کشمالی یا د خوشبو والا چې کوم ګلونه دي نو آیا دی بی کولې شي نو هغه وی چې او په بوی باندې اسم نشتا یشم المحرم الریحانه بوی کولی شي محرم الریحانه د خوشبو والا ګلونه خوشبو د کده د پوزي ترازی نو داغي په خوشبو کولو باندې او بوی کولو باندې بما هغه سيزونه ياکلو چې دی خوري الزيتا چې هغه دی خوري هغه څه شي دی الزيتا تیل دی والسمنه او غوړی دی اوس که په دغه تیلو کې یا په دغه غوړو کې لګه معمولی غونتی خوشبوئی ده نو یو سړی لکاغه خړلې شي او به تورې دوايي په بدن باندې هم استعمالول شي کپای کې څه لګ ډېره خوشبوئی هغه وی نو خیر دی چونکه د دوایی په تور باندې دا نو کپای کې څه لګ ډېر هغه خوشبو شته دی هم استعمالول شي اول خو په کار نه ده مثلا نن سبا د دوایی هغه سيزونه هغه ډېر دي بنده دی هغه لوشن په بدن باندې یا هغه کریم په بدن باندې ولګي چې پای کې خوشبو وغیرہ اغه نه ويتداوا بما ياكلو او د د دوی په تور باندې استعمالول شي اغه سو چې د خورا چې د خوري اغه شي دي الزيتا تیل دي وسمنا او غوړي دي وقال عطاء او عطاء ابن ابي رباح وي يتختم چې محرم دی ګوته اچولی شي په یې باندې څه پابندي نشته ویلبس الهمیانا او دی اچولی شي د احرام د پاسه هغه بیلټ همیان کمربند لکه نن سبا چې حاجیان کله برا غصادر واچي او لاندې چې دا کم لنګي والی نو دا لنګ دا خو په سبانه مضبوطه نو د دې د پاسه چې دا کوم بيلټ اچوي دې ته هميان وي کمر بند وي نو هغه بيلټ په هغه کې خلک موبايل ږدي په هغه کې خلک پيسي ږدي نو دغه اچولې شي ويلبس الهميان او دې اچولې شي الهميان هغه کمر بند هغه پټه هغه بيلټ وطاف ابن عمر رضی الله عنهما وهو محرم ابن عمر طواف وکړ او دی احرام چون کې وو وقد حزم على بطنه بثوب او د تړلې او د خپل خېټې نه بثوب جامه یعنی دا غینه داسې یو مثلا د پردوغاخ یا د کمربند په شکل باندې یو یو جامع ته تاو کړی دا یا مثلا یو روماله ته تاو کړی دا او پای باندې هغه خپل لنګ هغه ټینګ کړی دی ولم تر عائشه رضی الله عنها بالتبانی او عائشه رضی الله تعالی عنها با باک به نه غنه بالتبانی د لنګ نلاندی پاغه جنگی باندې تبان اغه جنگی بأسن عائشی به باک نه غنه للذین د هغه کسانو د پاره يرحلون هو د جها چې اغیبه کې خود داغي هغه هغه پالکی هو دج داغي هغه پالکی به کې خدا په اوخ باندې ځکه سړی په هغه وخت کې کله چې داسې مزدورانی چې هغه داسې سامانونه اوچتای او غیم لکه حج کوي او احرام حالتي احرام حالت کی نو که په داسې وخت کې یو سړی یو درون شی اوچتای هودج اوچتای هغه پالکی اوچتای نو په هغه وخت کې خامخا د احرام د صادر د کولاویدو داغي خطرې نو عائشه رضی الله تعالی عنها به د داسې کسانو د پاره لکه د جواز دغه به کو او سباق به نه غنو ځکه چې د پای کې خطر ډیره چې د انسان غ عورت او ستر کولاو شي نو کداغي د لاندې د داسې خلکو د پاره ک اغي لکه جانګي چولې نو عائشه به په باک نه غنه حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدهن بالزيت اغبا ځان به غړو په تیلو باندې د احرام په حالت کې د دې ذکر ابراهیم نخعی ته وکړ نو فقال ابراهیم نخعی هغه ماته ویلی چې ما تصنع بقوله چې ته د عبد الله ابن عمر په قول باندې ولی دلیل پیش کې یعنی دا خو عبد الله ابن عمر خو صحابي دی عبد الله ابن عمر چي هغه به ځان غوړاو په تيلو باندي په حالت د احرام کي نو ابراهيم نخعي ماته وويل چي د ابن عمر چي د صحابي عمل دی هغه ولي په دليل کي پيش کي ما سره په دي کي مرفوع روايت دی د نبي عليه الصلاة والسلام عمل دی ما سره حدثني الاسود عن عائشه رضی الله عنها ما ته اسود هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت کی قالت ام المؤمنین عائشه به ویلی کأنی انظر الی وبیس الطیب وبیس چمک ته وی گویا کې زه اوسم وینم هغه چمک د خوشبو فی مفارق رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی له صلوات و سلام په د سر په غمنس کې مفرق اغه مانګ ته وی په سر کې چې دا لار ده زه د نبی له صلوات والسلام د د خوشبوئی غچم ګورم د نبی له صلوات والسلام د سر په لار کې چې هغه سر کې لار کړي وا مفرق اغلار توي فی مفارق رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو محرم او نبی له صلوات والسلام هغه په حالت د احرام کیو سعید ابن جبیر د ابن عمر عمل ذکر کوي چې هغه به ځان غړو په تیلو باندې او ابراهیم نحی روایت پیش کوي د ام المؤمنین عائشی چې د نبی له صلوات و سلام د خوشبو هغه چمک هغه ګورما نو په دوانو کې مناسبت څه دی اصل کې ابراهیم نخعی هغه دا ویل غواړي چې هغه د احرام په حالت کې زیاته منع ده چې د احرام د حالت نه بعد د نبی له صلوات و سلام د د سر نه داغي هغه چمک هغه بخکاری ده او هغه به پته لګیدا نو ځان د احرام په حالت کې په تیلو باندې غړول دا خو دغې نه کمتره شی دی چې هغه په حالت د احرام کې نبی علیه الصلاة والسلام د احرام د حالت نه مخکې اچولی او د احرام په حالت کې داغي هغه بقا او داغي هغه اثر پاتیو نو په تیلو باندې ځان غړول دا خو داغي نه یو کمتر شی دی مقصد د خبرې دا دی حدثنا عبد الله ابن يوسف اخب اخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضی الله تعالی عنها وی كنت اطيب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاحرامه حين يحرم ومزه چې ما با خوشبو یکو ما به خوشبو لګول د الله پیغمبر لا داغه د احرام د پاره کله چې باغه احرام اچو یعنی د احرام د حالت نمخ کی ما به نبی له صلوات والسلام له خوشبو ورکړه او غیبه د احرام د تلبیې د ویلو نه مخکې به خوشبو ولګوله ولحله ولحله او د احرام نه د وتلو په وخت کې بم ما به پیغمبر له خوشبو ورکړه کم وخت کې چې کله نبی له صلوات والسلام بر رمی وکړه شیطان به وويشت جمره به وويشتله د غټ اختر په ورځ باندې په یوم النحر باندې او ذبح به وکړه او حلق به وکړه دا درې واړه کارونه دا به وکړل ها البته لا طواف زیارت به نو کړي دا غي نمخ کې به لکه حلق چې به وکړه نبی له سلام به بیا ولحله او د احرام نه د وتلو وخت کې قبل ان يطوف بالبيت مخکې د بیت الله د طواف نه چې هغه اخیری فرضي طواف ته یو سلیخداره ماده دا تی جوړ شي داسې د سریش غونتی یو شی هغه تی جوړ شي او به په دی باندې یو سړی هغه سر ګمنس کی او په سر بویختو باندې ولګي او به داغې نه بعد چې لکه دغه د یخته په دی باندې وچ شي نو بیا یخته په خپل ځای باندې داسې کلک شي چې نه خو د هوا سره هغه الوزي رالوزي ګډوډیږي ځکه د نبی له صلوات والسلام غنی ختو او او نه پای بیا پای کی صداسی لکه د سپګو یا د نورو سيزونو لکه داغي س امکان وی نبی له صلوات والسلام با خوشبويه به هم او بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج په اخره کې هغه حلقه وک نو تلبید هغه دی ته وی باب من اهل ملبدن یو سړی چې هغه په داسې حال کې احرام واچي تلبیه وی ملبدن په داسې حال کې چې هغه تلبیدی کړي وی دی ویختو یعنی معنا به داسې کو یو سړی چې احرام واچي او تلبیه ووي چې د سر ویختي کلک کړي وي لکه نن سبا د غي د پاره منګه دا وایو چې د ویختو دا کم جل دی جل چې دغه جل یو سړی ولګي د د احرام نه مخ کی نو زپای کی که خوشبوئی و غیره هم وی پروا نشتا ځکه نبی علیہ السلام په پای کی خوشبوئی مچولا او د احرام نه مخکې بنده خوشبو استعمالولی شي نو یو سړی صرف د دې مقصد د پاره چیرې چونکه په خوا خو لکه د احرام په حالت کې ډیر ورځې به تیرولې نن خو مثلا یو سړی د دې ځای روان شي نو اول عمره وکي او به تر حج ورځو پورې هغه هم داسې وخت تیری به چې کاتم ذل حج راشي بل دا د چې د گاړو سفرې دي او اوس خو هغه دوړي او هغه د غم نشتا ګرد و غبارم نشتا نو بنده پاک صاف لاړ شي او پاک صاف هغه راشي نو په هغه وخت کې چونکه سفر یې هغه سخت وي او د لارې سفر وي ګرد و غبار او دوړي وي نو نبی له صلوات والسلام بده او پیغمبر خو بده د صفای او د دې سزونو ډیر خیال به ساته من اهل ملبدن سوک چی احرام واچی تلبیه وې په داسې حال کې چې د سر ویخته هغه کلکړي په څه څیز باندې یا داسې په چیړ باندې یا مثلا په بل داسې یو ماده باندې چې هغه په ویختو کې استعمالې ده حدثنا ازبغ اخبرنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا ما دا الله پیغمبر واورید چې هغه تلبیه ویلا ملبدا په داسې حال کې چې په ویختو یې تلبید کړي وو په داسې حال کې چې ویخته د سر هغه کلک کړیو په یو ماده باندې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین